قولا کریما وینا خکلی نرمه عزتمنده ورک شي سخت خبرې مو کو هغه شعبې دادا واخفر لهما او کته کدي دوړو ته جناح هغه خپل وزر ذلی د عجزی من الرحمتی د وجه د مهربانۍ نه وقر رب ارحمهما ويا او دعا ملغوړه ويا رب زما مهرباني وکړي دی دواړو باندې کما رب بیان صغیره لکه څنګه چې زی پالل امر کوټوالي کی ربکم علم رب تاسو په دې بما پی نفوسکم باج تاسو په نفسونو کې دي ان تکونو صالحین کې تاسو نیکان پینو کان للاوابین یقینا دا الله دې د را ګرځېدونکو لپاره غفورا بخښونکی وات ذل قربا ورکوي ورکوا خپلوانو ته حق او داغه حق والمسکین او غریبانو ته او من السبیل او مسافر ته ولا تبذر مخرج کوا تبذیرا بے زی خرج یو څلورنیز دی ولګو بے زی دی ولګو نو دا تبذیر وګو او که ټول مال دې د ابوبکر غوندې د الله په لار کې ولګو په صحیح ځای کې دا سره دې ته تبذیر نه ویل کی ان المبذرین یقینا بیزه خرج کوونکی کانو اخوان الشیاطین دیرونه د شیطانانو څنګه په 200 روپۍ بوټانو باندې هم خخ کولې الله په لار کې مسکینانو غریبانو لور کا څوک ستانه هر سړی دا تپوس نه کوي دا بوټي په سو غسته دی یا دا کوټ دی په سو غسته وکان شیطان وش دی شیطان لربی د خپل رب کفورا ناشکرا و اما تعرضن عنهم کچره تم خړې د مور پلار نه ابتغاء رحمت من ربک د پار د ټولو د رحمت در خپل تر جوا چې تم ساتي داغي فقل لهم ويغو د قولا مې سورا وینا نرمه د دین سکار کې د خیر او د نیکی کار کې او هغه ته جوړ نه دا خبري اوریدلو ته جوړ نه یاد او خدمت ته په دغه ټیم کې جوړ نه او د تسوي ته جنته ته جوړ نه منو د دین په کار کې مصروف بیا مرته لکه سخت خبره مکوه ولا تجعل يدك مغلوله او مگر ذو الله خپل زو تړلې شوی له عنق کې سړ خپل تا چې دې جیب ته دي سلمي له رب تار دې ضرورت دې بیا پیسې نه لګي ولا تبسطها مخقولا ودا لاس خپل کل البس په پورا کلا ول سره سم مطلب چې پیسې راځي سل غټي ما خام یو نیم سل خرج کې یقینا رب ستا پر اخر یزغ چاله چغړی او یقدرو تنگی انه کان بعبادی یقینا دی الله په خپل بندګانو باندې خبيرن خبردار اسیرن لیدونکي عام د معمول مطابق چې کوم خوراکونه عام معاشره کې کیږي اقشان خوراک عامه شرع کې چې ته ګوري او ستو ته وي ډیر مستانو خلکو خوراکونه مراوړه لباسونه او ډیر کنجوسانو غریبانو درمیانه لباس درمیانه خوراک هغه چې ته همیشه کولای شي کله کله نظری اب تک کی دوی مدرم سلورم ورځ چرک شي مې شي عبدالرحمن خیر خبره دي سي اب تک او هر ورځ دا نوم دغه شی راوړو هغه شی وې دغه شی ولا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا موجنی اولادکم خپل بچي خشیت املاق د وجه د یری د لګینا څه مطلب دین ورته نه خې او دا کالج لا پې کوم او دا ایم ای پې کوم دین جج جوړوم ولی زکه چې نوکری پیسي دین ورته نه خې نو دا دې مړ نه کو ډوډۍ د پاره نحن نرزقهم الله ای زه رزق پر کوم او تا و یاکم او تاسو ته تاغو د رزق تنظیم می مخکې کړی دی ستاسو نه ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقین وجل د دیو ګناه د ډیره لوی دی کې منسوب بندیم داخله ده ولې دو بچی چې دو دولس بچی چې ولا تقربوا الزنا او من ذکیږي زنا ته د سینوي چې زنا مکوي زنا ته به نږدې کېږي کوم شی چې تا زنا ته بوځي هغه شی به نه کوي ګورې انه کان فاحشة یقینا دا بیایي ده وسا سبیله بده لار ده یو خو بیایي ده او دوی مناکاره لار ده په کومه لار چې ته رواني په لار به تا پسې را رواني ردی کور ته چې په کومه لار ځي نو په هغه لار به ستا کور ته را رواني ولا تقتل او دا قرض دی ولا تقتلوا النفس التي موجنه موجنه موج نه نفس هغه حرم الله چې حرام کړل الله وجل دا الا بالحق مگر په قانون شری باندې حق باندې چې حقدار د قتل وګرځي او حقدار د قتل د دریو جنو ګرځي یا مسلمان کافر شو د دریو ورځې په نصیحت وشي بیا به مړ کړی شي او یا چې جنې کو بل سړی مړ کو جنو مثلا دا به قصاصا وجلې کی او یا شادي شوه دی زنا یې وکړه دې به رجم کېږي ومن قتل سوچ او جل شو مظلومن په ظلم سره فقط جعلنا لوليه نو مونږ ګرځولې د وارث د لپاره سلطانن دلیل او غلبه فلا یسرف من د لپاره دلیل داشته دی چې د سړی چا وجلې دی نو الله ما دی ولی وارث له دلیل او حجت اختیار دا ورکړی دی چې څه چلوګه خپل انتقام واخله فلا یسرف فی القتل اسراف دینه کوي په زیاتې دینه کوي په قتل کې زیاتې په قتل کې یو مړ کړی دی عزت دوه وجنم درې تی وجنم اسراف په قتل کې دا دی چې وجلې د دې او دیو جنا دا سر سړی تی ولای څه دی ولای کوم کار ولا سړی دا مړ کوي نو را ده سنخ کوي دا اسراف فی القتل لغه یا هغه نفس وجل کړی او ته بیا غوونه پوزیم پرې کې اې دا قبر نه راو باسي دا بیزتی کوي څوک د ګیری وخري څوک د ګیری واسي دا څوک دې نه سامان کته پرې کی خلک یې ولار کی دا د څه شي دي ځون کړي کې مې سره دا شي ان نو کنه هغه د کلی نه راغلی او نیک دره کې او هغه ځنه پسې دښمنان رال هغه د نیک خصو چګیره جرګمار سړیو ګیره به تیستلو د سامان هم پورې کړو هغه سره به دې کار وکړو چې پته پورې کړه دا هو چې پته ونه لګي څه شو انه کان منصورا یقینا دا سړی دی منصورا امداد کړی شوی مدد کړی شوی ته د مدد ټول مسلمانان د مظلوم بکی د چانه چمړی شوی دی اوس خې الټه دی د قاتل دی پاکي قاتل ساتي او هغه د ضمانت کې هغه لمنډي وي نه ټول مسلمانان بدل شي د مظلوم ډله کې حکومت هم د مظلوم ډله کې حکومت هم د ظالم ډله کې اوس پاکستان کې لاړ چې پیسې هغه د برول کې جمع کړه هغه په بازار کې ګرځي ولس په وطن راچول ولا تقربوا مال اليتيم من ذکیږي مال د یتیم ته الا بالتي مگر په هغه طریقې یا اثر چې خسته ده خسته طریقه دا ده چې بل ځای کې مزدوري کې نو یتیم مال پټه کرا ریبا او داغه نه ځان لاخ لګنه داغه دکان چلاو کنه داغه ګډي بيزي ساته کنه حتا یبلغ شده تر دې چې ورسې دې په ځواني ته خپل دا واوفو بالعهد او پرواله کوي د لوزونو چې چا سره لوز کو نو لوز مماتو ان العهد کان مسؤولا یقینا دی لوز کان دی مسؤولا تپوس کړی شوی عهد د الله سره کړی چې زما ربي زستا بندم تامنم ستا حکمونه به منم نو لې بعد لوزونه سماته بیمان او لوز د پیغمبر سره کړی د زما نبی او تا منم نو بیا دغه په سنت عمل کوه کنه عهد دې چې کړی د حاکم سره دې کړل عهد د خپل منځ کې دی دا ټول عهود دي واو فل کېلا پورا ور کوي پیمانه لای ذاکل تم کله چې تاسو پیمانه کوي وزینو تول کوي بل قسطاس المستقیم په ډنډه سیده باندې په تلی ول زور مور کوي تر په چت کې ولې کاته کی الحمدلله سبحان الله دړي بنه جوړه ذالک خیرون دا غوردی و احسنو او خدی تاویلن د انجام په لیاز په ظاهر کې وته چې رما ته سلاس لرانه لپدې کې سړی مې ونه و په پاو کې دا خدا او که پاو کې دی ور ځان په من کې وي وره ولا تخف ما ليس لك به علم او ما بیانوا خبرې چې نشته دا لپاره پاغي باندې دلیل او بوا خبرې نه خبر زموږ د سعودي عرب خانه تمام خانه تمام شکور خلاص مفتیان دي دوی څه خبرې وکړې ته ویران چې ګاډي کې وزر کېږي ته به دا کوم جمع اظهر یونیورسټۍ نه فارغ شوی دی او دا دا څه د وړي رژیمي استنجا چل ولنه ورځي ان السمع یقینا غوګونه چې دی ول بصر او سترګي ول فؤاد زړه کله دا ټول اولایګه دغه کان عنه دې د په باره کې مسؤولن تپوس کړی شوی هغه په باره کې ولا تپوس کې کنه غوګونو کې دي شي خو سړي اوریدل ولا تمشي فی الارض مرحا او مگر ز پزما کبانی په تکبر او په مستۍ سره چې لکس صحت باندې برابر وي یا لک ځوان باندې برابر وي یا په مال نو پیسې کوزي اورا ترات او خبرې چا سمې نه کې انک لن تخرق الارض تنشش لولې چې درب درب باندې زینو زمکه نشش لولې ډیرم دا زور زور دا خبره وا چې ولم تبلغ الجبال طول سي حدیث تل دا زو چت چت زی ځان دی وګت کړي ته کبر دلاسه نو غر تر سي دي شي نشي ولن تبلغ الجبال او نشيره سي دره تبلغ الجبال او نشيره سي ته غر ته طولن په وګدوالي کې اسی ځان سي نه دی وګت کړي دا جراني کل ذا کان کل ذالک ټول دغه ټول کان سیئو دی بد عملونه دغه عند ربک دغه انسان عند ربک پنی ضرب ستا مکروهن بد غنلې شي الله یې بد غني نه خو خیدا ذالک دا ما چې د کوم بیانو کوم ما دا غنه دی او حایله کربک الله وی ذالک دا مخکې چې کوم تیر شو او ذکر شو مما د هغه حکمونه دي او حایلی ک ربک چې وحی کړه تا طرف ستا من الحکمت د حکمت نه ډک دی او د پیدې نه ډک دی حکمت نه او د پیدې نه ډک دی ته اوس دې کې څه دي ته کې بد څه په دې کې څه دي چې خزه دې پرده کوي او یو بل کراز بازاد مزه یو دا